نزول کی درې نوی پس د سوره نساء نام په دې صورت کې صرف اثبات د قیامت کوي مخکې اصول کې ویلیو چې اصول مهمه پاغه باندې مستقل صورتونه پیش کړي په اثبات د قیامت مې سوره زلزال په دغه وخت کې بیان بکی دا خپل حالت لرا بان ربک او حالهم د دې وجنا چې رب ستا به حکم کړی دیتا وਹੀ په معنی د حکم کولو باندې وਹੀ په معنی د الهام راځي دارنګي وਹੀ په معنی انبیاو ته ملائک لګل د پاره د الله د خپل پیغام یوم یزی یصدر الناس اشتاتن پدا اورز کی واپس بشی خلق گڑ وڑم لیو رو آمالهم دید پارا چوینی بدل دخپل عملونم فمن یعمل مثقال ذرات خیر یرام نو چا چې عمل کړي په اندازه اندازې د ذری باندې خون هو بوینی غیلرام داغي اجر او داغي بدل ورته ملاو شي ومن یعمل مثقال ذرات شر یرام او چا چې عمل کړي په اندازې د ذره باندې بد نو بوینه غیلرام سوره عادیات مکی سورت ده نزول کې سوال لسم پس د سوره عصر نام په دې سورت کې بیداری ورکه انسان ته چې انسان اویښ شاو یو مثال ذکر کړي چې اس ته وګوره چې هغه د خپل مالک څومره تابعدار دی چې مالک هغه له پټیم اوبور کوي داغه د خوراک خیال ساتي نو هغه اس داغه د پاره د دشمن د تور مینز ته دانګي هغه اس ته وګوره چې څومره د خپل مالک تابعدار دی او انسان ته د خپل مالک تابعداریو نکړه داغه د حکم خیال دی ونه ساتو دارنګي صورت کی بیماری ذکر کوي چې انسان بیمار دی هغه بیماری صدا و انه لحب الخير لشديد و ان الانسان لکنود ان الانسان لربه لکنود بیماری دا ده چې انسان د خپل رب نه ډیر زیات ناشکر دی او داغه سبب دا دی چې د دنیا سره محبت دی و انه لحب الخير لشديد او د دې علاج ذکر کوي آیت نمبر 9 کې افلا یعلم اذا بوسر ما فی القبور والعادیات ذبحان شاید دیا سنا حساس کی دن کی فالموریات قدحان نو شاید دیا سنا ور وستون کی د سمونو نام چې زمکه باندې منډوي او دا کانو سره دا شګو سره داغه سمونه او داغه کرسونډې لګي اور کوي فالمغیرات سبحان نو شاید یا سنا حمله کون کی پوخ د سبا کې فاسر نبی نقعان نو پور تکي په دې تلو سره ګرد غبار لرام فاسد نبی جمع نو دند کیږي په دا وخت کې پمین دم غنا کې پمین د لخر کې پمین د دشمن کې ان الانسان لربه لکنود یقینا انسان د خپل رب نه ډیر زیات ناشکر دی دا بیماری ده و انه علی ذلک لشهید او یقینا دا انسان په دې باندې گواه دی او د دې بیماری وجه سلام چې هغه محبت د مال دی د دنیا سره و انه لحب الخير لشدید او یقینا دا انسان په محبت د مال کې ډیر سخت دی افلا یعلم اذا بوسر ثم کلا سوف تعلمون گواره چې انسان په تاوان کې دی والعصر ان الانسان لفی خسر شاید د مازیګر شاید د زمانام چې یقینا انسان د تاوانی دنیا ته پاک راغلو او د دنیا نه پلیت روان دي د ګناهونو ډکو الا الذين امنوا وعملوا الصالحات په دین باندې سوره همزه مکی سورته ده د دې زنا په دې سلورو صورتونو کې د باطل پرستو د ناکاره خلکو صفات او داغې نخې ذکر کړي چې باطل پرست او پیژنه په دې صورت کې دا غي یو نه خزي کر کوي چې هغه به حق پرستو پورې ټوکی او مزاق وړاوي هغه ته به اشاره کوي هغه به په معاشره کې کم ښکارا کوي وایل لکل همزه تل مزام هلاکت دې د پاره د هر یو عیب لټون کې اشاره کوون کې چې په لاس اشاره کوي په سترګو اشاره کوي الذي جمع مال او عددا اعتن چې جمع کوي مال لرا او بیا توخه کدي لرا خوندي کو وې ساته خزانه کو سٹاکی کو یا سب ان ماله اخلدم ګمان کوي دی چې یقینا مال د به همیشه پاتې کیدل را او سوره حدید کې نن تیر شو ما صاحب من مصیبتن نه رسی تاسو ته تکلیف عام په دنیا کې نه برا نه کتا مگر چې هغه رسی داغه وخت پوره دی هغه په مال او دولت باندې نشي بچ کېږي یحسب ان ماله اخلدام ګمان کوي چې یقینا مال د به همیشه پاتې کیدل رام کلا حق لا لیم بزن فی الحطمه خامخا توبه کړی شي د پزای ما تونکي کې وما درا کمل حتما تا ته سپته دا چې سره زای ما تونکي نار الله الموقدا اور دا الله دې بل کړی شوی جوخ کړی شوی نار الله الموقدا اور دا الله دې بل کړی شوی الذي تطلعوا على الافئده هغه اور چې عمله بګي پزړه باندې زکه زړه مرکزو احادیث کې راځي خبردار د انسان په بدن کې یو ټوکړه دا کدا ټیک شو نو ټول بدن به سم شي او کدا ټوکړه فاسده شو خراب شو نو ټول بدن به خراب شي هغه زړه دی الذي تطلع على الافدام هغه چې عمله به کوي په زړه باندې انها عليهم مؤصدتون یقینا دا اور با په دې باندې جوخ شوی فی عمد ممددا پاستن اوګدو اوګدو کی بئی سوره فیل مکی سورت ده نزول کې نلسم پس د سوره کافرون نه په دې سورت کې د باطل پرستو بل نه ذکر کړي چاغي به د دین زایونه رواني د دین مراکز برواني او پاغي باندې مثال ذکر کړي د ابراهام چې وګوره ابراها د بیت الله روانو نو هغه الله تبا کو الله په تو تکر کې راولېګل هغه او داغه مرګري داغه لخر هغه تبا برباد شو عالم ترا کیف فعل ربک باصحاب الفیل آیا ته نه ګورې سرنګ چل کړه او رب ستاده خواندیانو د اتیانو والو سره داغه اتیانو والو سره کار کړو علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل آیات نګورې سرنګ کړو چل رب ستا د اتیانو والو سلام علم یجال کیدهم فی تذلیل آیا نو ګرځول الله تدبیر د دې په تباہی کې دای چې کم تدبیر کړو هغه تدبیر الله فجعلهم كعصف ماكول وې ګرځول دی لرا په شان د وخو خړل شو باندې سوره قریش مکی سورت ده نزول کی یو کم سلیختم پس د سوره 3 نا په دې سورت کې د باطل پرستو بل نه ذکر کین چې دین ته بوزګار نه د دنیا سره به مين نه کله به یو سفر کوي کله به بل سفر کوي نو پکار د دوی لرا چې د غرب عبادت کړي وي چې دوی په ګډه ماړه کړی دي لیلا فی قریشین او صورت کی تزهید بی رغبتی ورکی د دنیا نه لیلا فی قریشین افسوس دې په مینه د قریش باندې ایلا فی امره لت الشتاء والصيف مینه د دې د یو سفر سره په وړي کې په جمی کې او بل سفر سره په وړي کې چې یمن تبتل شام تبتل دنیا د پارایزان مصروف کړو او دین تنوزګار فلیعبدوا رب هذا البيت سوره کوثر مکی سورت ده نزول کی پنځه حق پر سوک ده نو په دې صورت کې الله وي دوه کارونه زما د پاره وکا نو دوه نعمتونه به در باندې زو کما یو دا چې عبادت بدني زما د پاره وکا دویم دا چې عبادت مالی زما د پاره وکا نو دوه نعمتونه به در باندې وکم دشمن به تباہ کم په قران به پوهه کم خیر کثیر به درکم ان اعطیناک الکوثر یقینا درکړل مونږه تا ته خیر کثیر خیر کثیر فهم علم د قران ان اعطیناک الکوثر یقینا درکړل مونږ تا ته خیر کثیر فصل لربک وانحر نموز کوا د پار د رب خپل او قربانی کوا عبادت بدنی الله لکوا عبادت مالی الله لکوا ورته ووایه یقینا عبادت بدنی زما آ عبادت مالی زما مر زما او جون زما لله رب العالمین خاص الله لره دی چې رب د مخلوقات دی نو دلته هم وایي ان اعطینا کل کوثر یقینا درکړل لمون تا د خیر کثیر فام د قران فصلی لربک وانحر نو مونږ کا عبادت بدنی کا د پار د رب خپل په بدنی عبادتو کې مونږ ذکر کو وان هر او قرباني کوا او په مالی عبادتونو کې اهم عبادت قرباني د الله د رضا د پاره ان نشانیا که هو الابتار یقینا دشمن ستاد هم امون وته سوره کافرون مکی سورت ده نزول کې اتلسم پس د سوره ماعون نه په دې صورت کې د حق پرستو بل نه ذکر کړي چاغي به بایکاټ کوي د باطل پرستو خلکو نه د غلطو خلکو نه بایکاټ کوي د غلطو خلکو پر رسم رواج باندې بنزي د مرګرتیا نه بزان ساتي قل یا ایها الکافرون ورته وای او کافرو یره وای دا پنځ پیران ډیر زیات سختی کوي دای کی تشدد دی خامون کې څه تشدد نه وای دی خلکو ته بدعتیان وای دی خلکو ته مشرکان وای زما مهربان زمون سمره واسطه زمون سمره طاقت ته چې مونږ چاته مشرک یا بدعتی ویو مونږ لچ کم تربیت راکړې شوې ده هغه ته دی داسې نه لکه څنګه چې پراپګاندا ده زمون د اکابر تاریخ وګوره چې هغه د مسلې په بیان کې څومره تکالیف برداشت کړي دي انبیاء ته وګوره دا غي تابعدار ته وګوره او زمونږ اکابر د دیوبند ته وګوره زمونږ شيوخ ته وګوره چې هغه د حق پلار کې څومره تکالیف برداشت کړي دي خو هغه چا درد نه کړي هغه چا سره جګړه جنگ نه کړي هغه چا سره په بده خپل باندې خبرند کړي نو دا څنګه وای اصل کې رکاوټ د الله کتاب ترې چې دا الله کتاب خور نشي تاسو لره بدله ستاسو د عمل ده ولی دین او ما لره بدله زما د عمل ده زه خو به ناروا او ته ناروا ویم سوره نصر مدنی سورت ده نزول کی یو سر سوال لسم پس د سوره توبه نه د اخیری سورت ده په دې سورت کې دا ذکر کړي چې کله تا بایکاټ وکړو نو الله وې زبستا امداد وکم مولانا محمد طیب طاهری حفظه الله الله دا غي په عمر کې خیر او برکت واچي تاریخ ذکر کړي او دا ډېر تلخ حقیقت دی تاسو وګورئ چې هغه سم تکالیف په دلار کې برداشت کړی دي دا سی وخو چې پنځبیر کې هغه درس شروع کاو نو هغه ته د درس ناش دي د پاره سوک نو او شیخ القرآن رحمه الله دا درس بنیادی دو امیانو ته شروع کړو زموږ ناظم صاحب د مرکز دارالقرآن پنځپیر مفتی صابر صاحب هغه ټولو مرګرو د پاره د رابطي سیستم جوړ کړی دی ان شاء الله نن باغی د شیخ القرآن صاحب د پیج نه هغه دغه شیر کوي اشتهار چې څومره ملکونو کې زموږ مرګري یا پاکستان کې دنده اجتماعي تور یا انفرادي یوازې ویني به ته خلق دند کیږي با په دین د الله کې ډلې ډلې نو اسینه چې ته ځان ته ځان وای چې دا زما کمال له ما کار کړی ما دعوت ور کړی ما درس کړی ما بیان کړی ما په خلکو کې شعور او فکر رويسته نه نه دا الله حمد و ثنا بوای اخر وخت پوری په مسله توحید باندې وکړه کې فسبح بحمد ربک واستغفره پاکی بیانوا د الله پستاینه باندې لګیایا واستغفره او اړول غواړه د خپل بوجو اړول غواړه د مصائب او چې الله دا بوج زمانہ او چته کې او د استغفار او د زم هغه معنی سوره مکه سوره جاسیه کې ګڼو سوراتونو کې داغي تفصیل کړو سوره شورا کې سوره تبت مکی سورت ده نزول کې شپږم نمبر پس د سوره فاتحه نه په دې سورت کې نمونه د امداد ذکر کړي چې ستا امداد به څنګه کوم او ګور ابو لهب او داغه تو هغه ټبرم چې د پیغمبر تابعدار نه دي بار رسې وي د کجورونه پټي به وي د کجورونه دا پرستو خلاف چې سو کوم ودرېږي او سره چې کوم خلک مرګري شي الله رب العزت به داس تباکې لکه ابو لهب او داغه خزا سوره اخلاص مکی سورت ده نزول کی دویشتم پس د سوره ناس نه په دې سورت کې هغه اصل مسله ذکر کړي چې ترا او تندا پاغه باندې صحابه کرام شهیدان شیو نارینه سګي چې زنانه په شهیدان کړي شوی وي هغه مسله چې پاغه باندې انقلاب راغلی وو او صورت کې هغه مسله ذکر کړي چې پاغه باندې جګړه و د انبیاو د خپل قومونو سره د موحدینو او د مشرکینو جګړه د الله په توحید کې وا هغه اصل مسله ذکر کړي چې هغه صدا او سوره اخلاص حدیث کې راځي چې دا سلس د قران کریم دی د قران کریم درې مې صدا هغه داسې چې قران کریم کې درې مزامین ذکر کړي یو صفات د باری تعالی دویم احکام او دریم قصص نو صفات د باری تعالی یوازی سوره اخلاص کی ذکر کوي قل هو الله احد او ګوره دا سلور آیاتونه پنځه خبرې کوي یو قل هو الله احد دویم الله الصمد دریم لم یلد سلورم ولم یولد او پنځم ولم یکل له کفوا احد سو خبر شوي یاره وای تاسو ته دا پنځ پیران ولي وای نو موږ یو موږ سوره اخلاص کې دا پنځه خبرې دي موږ دا خبرې وای موږ ته پنځ پیران وای زما مهربان که ته دا پنځه خبرې کوي ته هم پنځ پیری دی که څه جګړه خو نشته دی قل هو الله احد هو یا شان دا دی چې الله دې یکیاو الله الصمد الله بنیاز دی یعنی ما یسمد الیه فی الحوائج چې هغه ته فریاد کول شي په تکالیفو کې انبیا الله ته دی محتاج اولیاء الله ته دی محتاج سوره آل عمران کی دارنګي سوره مریم کی سوره انبیاء کې ګڼو سوراتونو کې د انبیاء او تاریخ ذکر کوي د نیکانو اولیاء او تاریخ ذکر کوي چې هغه الله ته محتاج وو وکانو یدعوننا رغبا ورهبا وکانو لنا خاشعين په غم او خوشحالي کې الله او یغوي زی را مدد کړي او ماته جړه کړي وا الله او سماد الله بنیاز دې لم یلد نه الله د چا نه پیدا دی الله د چا نائب نه دی ولم یولد او نه د الله نه څوک پیدا دی د الله نائب نشته دی ولم یکن له کفوا احد او نشته په مثل د الله باندې یو تنم سوره فلق مکی سورت ده نزول کې شلم پس د سوره فیل نه هر کله چې اصل مسله توحید ذکر شو چې باغې جګړه وام دا مسله چې چا ومنله الله په هغې امداد کوي نو دا ګوره ډېره لویه خزانه ده کم زړه ته چې دا مسله کوزه شي شیطان د دې د وښکلو کوشش کوي او غل هغه کور د دې چې پای کې مالی پای کې سونای پای کې پیسې پای کې خزانه ای نو اسنه چې شیطان دې د دې مسلې نه واړی دا دوه صورتونه وایا دا د حفاظت دی قل اعوذ برب الفلق هو یا پناه غواړم پر رب د شلون کې او په دې صورت کې توحید مثال ذکر کړل د زمیدارې سره د زمیدار د پاره اوسو سيزونه پکاري یو دا چې نرم ازمکا قل اعوذ برب الفلق هو یا رب زمونږه پناه غواړم پر رب د شلون کې الله زمون سینې کولاو کې قران پکې دند کې توحید پکې دند کې او مینه د سنت د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه پکې دنده کې دویم د فصل دشمن ختمول من شر ما خلق د شر دا غسنا چې الله دی پیدا کړی او بیا غ فصل ته شبول کول دا غي نه چار چا پیرا دیوال کول چې هغه فصل خراب نشي ومن شر غاسق اذا وقب او د شر د تیرینا کله چې خور شي او په سلورم نمبر کې چې دا غ فصل خلاف پراپیګنډو نکړې شي چې دا خټکی بیکاره دي دا فصل خراب دي اندواني خراب دي د هر موسم مطابق چې څه په فصل کې کیږي نو په عالمي منډانو کې داغه خلاف دلالان ناس دي او داغه فصل خلاف پراپګنډه کوي ومن شر النفاسات فی العقد او پنځم د فصل دشمن ختمول ومن شر حاسد اذا حسد قل اعوذ برب الفلق او یا پنا غواړم پر رب دشلون کې الله زمون سینې کولاو کې قران پکې دند کې من شر ما خلق د شر دا غسنا چې الله دی پیدا کړی ومن شر حاسد اذا حسد او د شر د حسد کون کې نه کله چې حسد وکي سوره ناس مکی سورت ده نزول کې وشتم پس د سوره فلق نه په دې سورت کې د انسان درې حالات ذکر کړي یو حالت د ماشوموالي دویم د ځواني او دریم د بوډاوالي او د الله رب العزت درې صفات ذکر کوي یو رب دویم مالک او دریم الہ اشاره دی خبره ته ده چې انسان په دې درې واړو حالاتو کې الله ته محتاج دی قل اعوذ برب الناس او یا پناه غواړم پر رب دشلون کې او آیا پنا غواړم پر رب د خلکو ملک الناس واقدار د خلکو الہ الناس حاجت روا د خلکو او د قران کریم دا اول سره یو لګو الحمدلله رب العالمین نو دلته وی اعوذ برب الناس نو آلته وی مالک یوم الدین نو دلته کی وی ملک الناس چې د اخري پارو ترجمه مختصره د خپل استاد محترم د هدایت مطابق امو سر ته ورسوله او ان شاء الله سبا نه بل ورځ هغه به ختم کړي نو چې هغه څنګه ختم کړي نو بیا به سوره فاتحه وي دا غي خلاصه به وي یو دعا وکړي د ټولو ناول چې د قران فهمي دا کم تحریک چې چا روان کړي او شیخ القران رحمه الله الله رب العزت د دې پوره پوره ثواب دا غي په عمل نامه کې ولیکي دویم دعا وکړي چې قران کریم دا میوه او دا نعمت چې مونږ له شا په لاس کې راکړلې زموږ استاد محترم شیخ القرآن مولانا محمد طیب طاهر حفظه الله او دا غي کور والا دا غي اولاد الله رب العزت دې د دې پوره پوره اجر دا غي په عمل نامو کې ولیکي او د دې پوره پوره خیر دې الله اغي لور کی دعا وکړي چې په دې کې زمونږ کوم کوتاهي کوم غلطي شي الله دې مونږ ته دا غي معافي وکړي دعا وکړئ چې الله رب العزت دې موږ استقامت په دین باندې نصیب کړي د قران په تعلیماتو دی الله مونږ کلک کی دعا وکي چې څومره کسانو دا درس اوریدل دی الله رب العزت دی غیل هم د اجر او دلای سیله ورکی دعا وکي چې د چا سره شری حاجتونه دي غوښتلی دي سو وفات شوی دي نارینا زنانان په دې کلی کې چار چا پیرا زمونږ په کلي کې زمونږ هم څه رشته داران وفات شوي دي قریب الله دې هغوی وبخښي په دې پنجپیر کلي کې د شیخ صاحب ماما مامي نور دې کلي کې خوا او شاو کې چې کوم مسلمانان وفات شوي دي الله دې هغوی مغفرت نصیب کړي دعا وکړئ چې څوک بیماران دي الله دې هغوی له صحت کامله د نیک عمل دپاره ورکړي دعا وکړئ چې دا مرکز دې الله آباد وساتي دا مرکز دی الله د قران کریم او د احادیث د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د درس او تدریس نه خالی کوي دعا وکي چې الله دې په دې کور کې په دې کورنۍ کې حق پرس علما کرام پیدا کړي دعا وکړي چې دا خاندان دی الله متفق او متحد وګرځي دعا وکړي چې دا د پنځپیر والا خلک د کلی والا خوا او شاته علاقو کې چې هغه په کال په کال زمونږ د طلباو خدمت به کوي وسکالي هغه ټول دا خدمت نه اسی پاتې شوی دی الله رب العزت دی غی له دا غی پوره پوره اجر ورکی الله دې په دې کلی کې د قران علما پیدا کی الله یې دشمنی طرفګنۍ بغض حسد په دوستۍ باندې بدل کی دعا وکړي چې څو بیماران دي زموږ مولانا مومن ګل سه بیمار دي د کافی ورځونه الله دې هغه له صحت کامله ورکړي نور زموږ مرګري دي دغه والدین وفات شوي دي رشتہ دار وفات شوي دي په دې رمضان کې ډېر مسلمانان وفات شوي دي الله ستا په خزانو کې څه کمی نشته د ټولو مغفرت وکړي څومره مسلمانان چې بیماران دي الله دې هغه له صحت کامله ورکړي دعا وکړي چې د دې مرکز سره څوک منسلک دي د دې سره تعاون کوي دې سره مینه ده دلته زی راضي هغه ډاډ ورکړي زموږ استاد محترم لا الله دې هغه لړې لوی خیر ورکړي دعا وکړي چې د عمل د پاکستان الله دې د حفاظت وکړي الله دې جمعاتونو مدارس او د علماي حق حفاظت وکړي الله دې مسلمانان رونه رونه وګرځي دعا وکړي چې د ملک دفاعي ادارې چې هغه د دې ملک خدمت کوي محافظین دي الله دې هغه توفیق او طاقت ورکړي الله رب العزت دې مسلمانانو د عمل کونه د کفارو د پنجو آزاد کړي الله دې زمونږ ستاسو د عمل پاکستان دا خوږ ملک الله دې په دې کې امن او امان برقرار وساتي د هر قسمه شرور او فتنو دې الله موږ محفوظ کړي دا کوم عالمي وبا چې کومه ګډه شوې ده الله رب العزت دې دا په خپل قدرت کامله سره ختمه کړي الله دې مسلمانان د دې بیمارۍ نه خلاص کړي او الله رب العزت دې د دې په عوض کې نور خوشحالي راولي یو خصوصي دعا وکړي د قران کریم چې کومه ترجمه د شیخ القران صاحب کور والو لیکلې ده والده د یمان شهید رحمت الله علیه الله دې هغه لډې چې هغه یو لوی کوشش وکړو او امت ته د قران کریم د اسانولو لپاره یو لوی کوشش کړی الله دې هغه له عمر دراز ورکړي هغه خدمت کوي د شیخ القرآن صاحب سره تعاون او مرسته کوي الله رب العزت دې داغي په عمر کې خیر او برکت ورچي داغي په ځړه کې چې کم حاجتونه دي کم سوالات دي الله رب العزت دې د خپل غیب او خزانو پوره کړي دعا وکړي د حاضر مجلس کې چې کوم مرګي راغلي یو خصوصي دعا وکړي چې د دې مرکز کم خادمان دي ناظم صاحب دی مومن ګل صاحب دی نور استادان دي مرګري دي سمیع الرحمن دي دا مرګري خدمت کوي د یو یو نوم یادوم نه سمره انتظامیه چې هغه په دې دوره کې خدمت وکړ اته نه هلس کسانو خدمت هغه یو کو تکلیف برداشت کو الله رب العزت هغه لړې لوی خیر ورکي دای په کورونو کې د الله خیر واچي زما والده بیمار ده دعا وکي چې الله رب العزت هغه له صحت کامله د نیک عمل لپاره ورکي هغه زه د دې بیماری باوجود ماته بچیا دي درس لور شه او د خپل استاد محترم سره د درس خدمات عمر دراز د نیک عمل کول لپاره ورکي الله دې زمونږ استاد الله سونه د خیر نه محروم کړي یا مې را ما فی الزمیر ويسمع انت المعد لكل ما يتوقع يا من يرجى في الشدائد كلها يا من إليه المشتكى والمفزع يا من خزائن رحمته في قولكم امدن فإن الخير عندك أوسو اللهم ربنا آتنا في